انه استحق على كما دا چې کوم دی مثل البدل لانه دا مولا چې دا استحق فحق باندې یو رسول مثل البدل من قیمت بدل د غلام بسبب په سبب سره چې هغه جنایتو کان ای وجد کان دا د افعال تامه ونه نه پرې کې د افعال د افعال نقصو نه تامه نه کان ای وجر کلم چې اغلب چې افعال نقص کان هغه تامه نشنه به معنا د وجد کې کان چې موجود شو دا سبب فی یذ الغاسب فصار او غزید اره کوا کما اذا استحق او غزید دا مولا کما لکه څنګه اذا په وخت کې استحق نصف العبد چې په حق باندې یو شي نیم غلام به هاذ سبب په دې سبب کوم سبب په یاد غاصب کی وي د کلیم غلام په یغه سبب سره الکوي د مولا د لاس نه اوږي چې هغه سبب د غاصب څنګه لکه حاصل شوی ته بیا مولا الک په نیم غلام باندې رجوع کوي کوم نه کوي په نیم غلام خو نشي کولای خامخا به قیمت نه غاصب نه وځي صورت کې مدار شامل ښه تغیزی خو مسله واضح شو چې مولا نیم قیمت ته غاصب نه واخیستل اوس به د غنیم قیمت مولا چې د غاصب نه واخیست دا به ځان سره ساتي او هغه اولیا او د جنایتونو ته به ورکي ته دی وی چې ویت او الی ولی جنایت الاولا دا نیم قیمت به ورکی ها ولی د جنایت اولا ته پښتو پرې کنه پرې یا رسول مسله بیا چې هغه هغه لور په نوس بس شل کی اوس مولا وس شل کی ثم يرجع بیا بیا رجوع کوي مولا په سبان ولی ځکه دانیم قیمت چې مولا واخیس ولی د جنایت اول ته ورک ولی ورک ځکه چې دی الک مدبر غلام جنایت کړو د غاصب څنګه او فرق قیمت لازم شوی څه پوره قیمت لازم شوی نو اوس نیم قیمت مولا یو ځل ورک دی رجوع کړه غاصب باندې پچا باندې نو غنیم بیا لکه واغه چونکه دا د ولید جنایت ولا حق د پوره قیمت نو دا قیمت ور پوره شه مولا څنګه ور پوره یو ځل نیم نصف ولا ورک هغه نصف کې رجوع کړه پچا باندې په غاصب باندې به د غاصب نه چې دا وخت تر چون کې هغه په خنیم رسول نیم پاتو ظالم بیا ولا ورک نو مولا غریب بیا تسخل پاتو او دا تاوان ولې ته ورغی ځکه د غاصب څنګه له کلمې مدبر جنایت سره او جنایت اول هغه هغه حق د فرق قیمت نو بیا به دوه ځلې بیا رجوع کوي لکه مولا په غاصبان چې پیسې راغلاکه د غاصب نه د فرق قیمت روپی اوزي د فرق تا ته پته ولګي پر دې غلامونه غاص غلامونه دي څه بل دي غصب کوي پښتو نه پوي حال قال لي هذا عند ابي حنيفه وابو يوسف وقال محمد يرجع بنسبه قيمته امام محمد رحم الله فرمایي چې رجوع وکړي دا مولا په نیم قیمت باندې او فیستم له دا به سره محفوظ بیا ولید جنتی اول ته نو ها ولی دلیل دا د امام محمد رحمه الله لان الذي يرجع بالمولى لان الذي اغني سب يرجع رجوع کوي به په دغه نسب باندې مولا على الغاصب وغاصب باندې عوض ما سلم دا عوض ما د هغه نسب دا سلمه چې تسلیم کړي و دی مولا لولي جنایت الاولى ولید جنایت اولى لره چې شمولا اے مولا ما ته خو سیدا ودل غو مبارک ته مونږ وایو چې په دې ولید جنایت اول فرق قیمت لازم ولې کوایا ها نو نصف ولا ورک مولا هغه نو بیا به نصف خو پاتې شي کنه حساب قاتل نو امام هغه مولا به رجوع کې هغه ونه راوالي یو بیا له کولې د جنایت تر کې بیا په نسب کې سو کې رجوع کې بیا به ځکه محفوظ دي او دا چې نه اصل کې د مولا چې رجوع کوي په دې غاصب باندې د هغه نسب په یوس کې کوم نسب چې ولید جنایت اول تور کړي اوس که دا مولا را ویلار شي دغه نسب چې د غاصب نه واغستل بیا ولی د جنایت اول تور ک نو ولی د جنایت اول سره عوض او معوض دواړه څه شول کوي د مسول خو شو مسله باندې ځکه هغه اول نسب هغه معوض دا دوم نسب چې مولا واغستل د غاصب د اغیست شو عوض او دام چې ولا ورکه نو د ولی د جنایت اول سره عوض او معوض دواړه څه شو د مسول پښتو پرې کنه پرې ها فلا طلب ورکی مولا هو دا غنی سب الیه ولید جنایت اول نه کلا یؤدی الی استعمال بدل ها والمبدل فی ملک الرجل فملک جنایت رجل کی شاغه ولید جنایت اولاد او بل ورکی لا تکرر الاستحقاق چې مکرر نش حق علی کده ولید جنایت اول دو ځله یو ځل یو ځل نصف ولا ورک او بیا بیا ولا څور نصف نو بیا خو تکرار سره د استحقاق راغی څه مسله د اول چې حين پاغه وخت کې جنہ چې جنایت وکړ شو په حق دغه کې لا يزاحمه فوق مزاحم مقابل احد فوق موجوده نو ها ویګه فدیه ته دې سوچ لای خلا اه وانما خانو بیا ولې پر حق نه ورکه ځکه په بعد کې د بل جنایت وکړ په بعد کې او موږ ویلو چې دواړو منځ کې مقارنت په اعتبار د سوي حکم باندې فرون دا مسله تیر شوه وانما انتقص حق الاول باعتبار مزاحمه الثاني فاذا وجد شيئا من بدل العمل کله چې دین بعد یو زرا لکه په سیاق تعالی کې څه کې راشي د اثبات کې راشي هم له کومم پایله کې تصویر دي پیری کې نه وي څه دی نور انوار کې سره اذا وجد شيئا چې موجود کې یو شی وسلام من بدل عقد في يد المالك فارغا كفارغ الحق ياخذ اخلب وهود الشيء دا ولید جنایت اول مولانا لیتم حقه چې هغه حق پر شي پر الک قیمت ورته ورسیږي فاذا اخذت کلواخ استل وهو دغه نسب لانه د غنیسب په حق باندې یو ولید جنایت اول من یری د قبضه مولانا به سبب باغ سبب سره چغه جنایت په قبضه د غاصب کې کان فی د الغاصب څه پوه شم یاد او پوهیږي کنه پوهیږي ها اچھا خیا قال وان کان جنا دا مخکې مسله ها وان کان جنا عند المولى مدبر غلام جنایت کو ظهیر استاد د مولا څنګه او دغه جنایت نه بعد الک غاصب غصب کولو فغصب رجل فجنا عنده جنایت اخرى او د دې غاصب څنګه په بعد کې الک جنایت وکړل فعلى المولى قيمته فمواجد فمولى بر قيمت مدبر بينهما نصفان فمن د ولي د جنایتن کې نیم نیم نیم د یو نیم د بلبل ويرجع بنسب القيمه مولا برجو کې پنیم قیمت باندې علل غاصب او چې پنیم قیمت رجوع کړه غنیم قیمت باندې کوایا ها د څنګه وي څو پیګ وای لما بينا في الفصل الاول چې موږ بیانو کړه هغه په فصل اول کې غير أن استحقاق نصف دا حق جوړېدل د نیم حصل بالجنایت الثانیه دا حق جوړېدل د نیم په مولا باندې دا په سبب د جنایت ثانیه باندې رال ولی اس كانت هي في يد الغاصب دا جنایت ثانیه په قبضه رسګیو غاصب کو فیدفع وربک مولا اولا قیمت الى ولی جنایت الاولا ولی جنایت الاولا تا ولا يرجع به على الغاصب رجوع بیا نه کله په غاصب باندې لکه غاصب نه چې یو ځل نیم وخت لا تاولی جنایت تاول تور کنه دوه مرزه په حق نه څه نیم حق دی والله تر پورا حق دی والله ځکه چې هغه لکه غاصب څنګه خودوم جنایت شوی هغه مقابل کې نیم قیمت ته تعلیم قیمت الکه ور کړو نیم د دولی جنایت کې اول ته نیم دولی جنایت ها ثالث او چې بیا دې لکه په دې عبد غاصب باندې جوړ نیم دی نه راوخ په هغه بچاله ورکه ولې دې جنایت کې اول او خامخا به ورکه ځکه هغه د مولا څنګه د جنایت کوم ده شوی ده او فراله کې قیمت قربان لازم ده ته بیا په غاصب باندې رجوع نه کې ځکه لکه وا چې بس په غاصب باندې یو د استاد رجوع حق چې نیم قیمت نو دوم ځل ولې رجوع باندې کې سبحان الله یو ځل په یو نعمت باندې الحمدلله او ته دنیا او د ما په هانه کوم ده بهتر سب کې دو الحمدلله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ها منبر برابر کې به تخلط کوم وهذا بالاجماع او دا حکم د د امام صاحب او د شاګردانو منځ کې اتفاقی حکم ده پوهیږي اتفاق په حکم کې اتفاق په دلیل کې نه ده په به خبرو پیږي اتفاق فل حکم اتفاق په دلیل نه نه کې اتفاق په دلیل په دواړو کې اجماع وکړه خلاص ثم وزن المساله في العبد ثم وزع المساله في العبد امام محمد رحم الله وزر مسری په غلام کې کړی دا غلام چې هغه مدبر نوي فقال ومن غصب عبدا فجنا في يده ثمرته فجنا جنايه اخرى فان المولى يدفع الى ولي الجنايه ثم يرجع الغاصب بنصف القيمه ويدفع الى الول الى الاول فيرجع الى الغاصب وهذا عند ابي حنيفه ابو يوسف وقال محمد يرجع بنصف القيمه فيسلم هدى بالك يد مولانا فرمافوزي فان دا خدای سره کنه مثلا اره ماشاءالله دې طرفدار وای و ان جنا عند المولى کچرته جنایت کوي عابد مولا څنګه سمغه سو بیا غصب کړلو دا ثم غصبه رجل بیا غصب کړو دا عبر یو سړی فجنا جنایت کړل د عبد فیره په قبضه غاصب کې د فور کوي هو د عبد مولا نسبین مخکې خالق مدبر او نه شو ورکول اوس مستور کوي او عبد به ورکه ځکه د جایز ده د فور بکی د عبد مولا نسبه نیم د یو نیم د بل ويرجو مولا بنسبه قیمت پریم قیمت عبد باندې فیض قول الاول ولا يرجو به والجواب لا جواب المدبر في جميع ما ذكر الا ان في هذا الفصل قد فصل عبد يدخل مولا العبد يدخل مولا العبد وفي الاول يدخل قيمه قال ومن غصب مدبرا فجنا عنده جنايه خراب المسألة یو سړی مدبر غلام غصب کړ فجنا جنایت کو دی مدبر غلام د دې غاصب سره جنایت جنایت ثم رده على المولى دایرت مولا له ثم غصبه د ظالم ذو قران ورته کوي دې دوم ذل بیا غصب کو ثم غصبه بیا غصب کو ثم جنایته جنایت اخرى نو دې مطلب دا چې دواړه جنایتونه د غاصب څنګه وکړل او په منځ کې یو ځل رد راغی منځ کې یو ځل سره راغی رد راغی خره فعل المولى قيمته بينهما نسبان او مولا باندې یو قیمت نیم نیم به یو تور کې نیم بزته لانه دا مولا منع رقبه واحده منع د یو الک وی رقبه کړل چې هغه الک د عبدي ورقبه او سبب ده تدبیر سره سړي شي ا فتجب عليه قيمه واحده ثم يرجع بها برجو کوي دا مولا په قیمته په فرق قیمت باندې پچا هغه غاصب غاصب باندې ولی لان الجنایتان جنایتین کانتا فی ید الغاصب دا دواړه جنایتونه په قبضه د سکیو غاصب کو په مولا اس لازم نو مولا تاوان نه کړي فیدفع وربکی نصف نصف د قیمت ال الاول اول ته دغه فرانه کوي ها کوم څه به حق به حکم المزاحمه من بعد او حکم المقابله من بعد هو رسل اولنا څه مولا نو نیم د یو شنیم دبل شو او چې مولا پر قیمت واخته د غاصب نه بیا هغه پر قیمت کې مولا نیم الکه جوړی د جنایت اول تور کوي او نیم الکه په خپل جیب کې کېدی ها ويرجو رجوع کی به بغدغه نسب باندې پچا الغاصب غاصب باندې غاصب نو بیا نسب واغلی نسب مخکې مولا ته پاتو نسب بیا غاصب نو واخل مولا ته هم پرسیز الګ کې پاتې پوه شو مثلا نو ورسېدو بل چا غاصب ويرجو بي على غاصب لان استحق لان الاستحقاق دا حق جوړېدل په مولا باندې د د فد قیمت کامل د سبب انده په یو سبب سره سره جنایتونو دوه الکه په قبضه د غاصب انا فیدی چا په قبضه د غاصب شو ويسلم له نما یو خزن خاصب ثانین دا او محفوظ بی مولا لره ولا يكفون بور کې لا ولي جنایت لا اولا ولي جنایت اولا تبنه ورته کې نه غیر دا غیر حق پرش کا نیم اول اخته نیم بعد دنیا غي حق پرش او نه ورکه ولې جنایت ثاني لانه لا حق له الا في نصف يعني سوغر درسه دلنه لسبق حق الاول خا داغي حق نصف ده او دا اول حق د فلان ځکه اول هغه باندې مقدم ده نه دوم لپاره مزاحم موجود ده د دوم لپاره مزاحم موجود ده الکه جنایت ثاني لپاره خو دا اول لپاره مزاحم موجود نه فلهذا چې د مزاحم موجود ده حق مناقص نیم وي پربا ها په دې مسلې کې ولې دی الکوي فرق دی او الفرق هغه فرق دا چې امام محمد توای چې کلا ولید جنایت اول تا د مولا نصف ورکی چې کوم قیمت واخستلو فراله کوي ها د غاصب نه او بیا په غ نصف کې بیا دوم د نصف کوي رجوع بیا په غاصب باندې کې اولای کې مسله اولای کې دوم د رجوع امام محمد نه منل والفرق قال محمد أنا في الأولى مثل أولك الذي يرجع بعوض عما سلم لولي الجناية الأولى آه دوي أنا في الأولى الذي فمثل أولك الذي هذا نسب يرجع رجوع كي مولا به په دغه لسته باندې په غاصب باندې عوض دا عوض دا اما دا هغه سیزنه سلام چې تسلیم کړی مولا لولی جنایت الاولى ولی د چالر جنایتي چې او چې چلو مار او چې چلو هغه ته منګیر وای ته منګیر نو حضرت رحم الله عزلی بنت چلو یو مولا لکه مار چې چلو نو هغه مولا مرسو دا قصه کېدل یو مولا مصالح هغه مرسو ولې حضرت فتو فرمایل یو وزیر مولا هغه ته جی منګیر چې چلو حضرت فرمای منګیر لا څه شي ها په کوم صورت کې په صورت تندر پر وتلو کې او الک یا د مارچ چلو کې وهذا استحسان دا حکم د استحسان قياس او لا يدون في الوجهين په دواړو صورتونو کې په غاصب باندې نشته ان په غاصب سره په عقل او د غاصب باندې غاصب ملک سبيل دا مقصود سبيل قال وهو قول ذو فرشه لان الغصب غصب في الحر لا يتحقق دا غصب په حر کې موجوديږي نه دا هر محل غسم نه ده چې محل غسم نو محل د زمان دې سره الا يرانش قتل انا لو كان مكاتبا فشير دا مغصوب مكاتب صغير لا يلزم د زمان نشته کمار و چې چلو کو تندر ور باندې را پرې وتل ما انه حريدن سره چې دا حر سره په اعتبار د تصرف سره اگر که رقبتن سره غلام نو فاذا كان صغير حرا رقبه ويدل اولى بالله يضمن چې زمانه لکه لازم نشي اے چې په شا کې شایبه د حریت ده هغه مغصوب نشي کېدلی د غصب په مقابل مقابل کې په غاصب باندې زمان نشته نو چې هغه حر رقبتن هم یو یدن هم په یو تل او لا زمان وجه الاستحسان دلیل قیاس خفي ده على انه لا يزمن بالغصب دا صحیح خبره ده چې الکه دا حر لا مضمون بالغصب نه وي ولكن يزمن بالاطلاق نو دا مضمون د په سبب د ضایع کولو سره وهذا اتلا وهذا اتلاف تسبيبا دا اتلاف د غاصب طرف نه دا سبب د قتل لپاره ولې لانه غاصب نقل نقل کړو هو د سبي صغير الى ارض الى ارض مصبعه هغه ځمکه درندگان والا مارال لړمان ځمکه ته ولې تابوت کړ پیریان اکثر د مارانو په شکل ځان اړي تاسو زه یو قانون یاد کړم که چېرته تاسو سپین مار ولې او سیده روانو د څه د څه نه کېده څور ته ونه دا جین وي تاسو دی وړه دوره کیم ناس ته لکه وای پښتو نه پوي تاسو وینئ نه ما زه هې نه وینم پښتو پوي یاد نه سه نو الکه که سیده روانو سیده د څه ټیک د سیده دا جینی ټول چې مړ نه خپل د وړې دورې ملګری به مړ کړي او که داسې داسې روانو کوږ و داسې د ماخ داسې داسې دی بیا خیره که مړ کړي فرق نه کوي او دوی د مالانو سره ډېره جوړه ده لکه کان او رؤوس شیاطین ته به او کړه دې کې مالګه خلاصه ډېر ښه سړی دی خره پښتو نه به مړ مې نه کی خره او سبا لا تكون في كل مكان دا هر ځای کې نه وي فاذا نقله اليه وهو متعد فيه فاذا نقله اليه چې کله نقل کړلو د غاصب هو د سبي الیه د مکان د تندرونو د مارانو د درندگان او هو د غاصب متعد د زیاته کون کې په پر نقل کې وقل ازال او په دې شال کې چې د ختم کول حفظ الولي هغه حفاظت تولید سبي فیضاف منسوب کیږي الکوا دا ازاله د حفظ الیه غاصب له الیه غاصب لا لان قانون لا لا اصل خو علت تمر د فارس شو مار سندر زمری په شرط لري فارس شو نقل غاصب او قانون لا لا چې لکه شرط د منځري رسو باندې علت باندې شرط منځري ده علت باندې او هغه اوس علت دوه قسمه ده یو علت مختاره ده یو علت غیر مختاره ده فعلت لك غیر مختار ولا کوي وختو په یغله اختیار او هغه حاضر وي او کوم فعلت وي او که شرط علت چې هغه مختار وي په زمان لازم ده نو دا غاصب علک شرط علت فار ده یا که علت شي نو دا مختار علت اختیار ولا شتي نو د باندې زمان شته سړی شوي کنه سوي سړی انا اذا كان چې کله شرط تعبیر على کل حفر في الطريق نو زمان په غاصب باندې لازم حتى لو نقلوا الى موزن البته یو د شي زیری چې هغه ته همیشه د خلکو تبي چې څوک ولا ورشي به سي تبي او یو سبي حري او سړي راو لغصه به کول هغه ته راوست د وای مولا نبي زمان قرباني سولې الترالل هل د جراثیم زې ته ولې راړل په دې پوښ مولا دا یو جزئیه سوال لکه دا بلاش ته جزئیه تراول د سړي څو غصب کول لکه د ګن زې ته راول هغه ته خلک پکې مړ کېدل په غاصب باندې سره راځي تمام قال واذا ادع الصبي دا سنه یو منډه ولا ورکی تاسو سره واده مم کړو قال ویل امام محمد رحم الله واذا ادع صبي چې کله امانت پر شي یو ماشوم سره عبد غلام یو ماشوم د هغه ته تاویل چې دا غلام تر لګه تاسو سره امانت هغه زه به ډیر خدای ته وساتم چې دا لاړو هلکه صبي پر باندې کړ چې پکې پښه وخیستلو هلکه په دې نس کې وې مړی اوس بس چې کی فعلى عاقله دي اديه فاقله ولا طبيب على سده ديته وان وضع طعاما كده ما شمس دي عليك هوخه شباب شباب دا لري ورسره لکه امانت چې دا امانت زر اعظم لکه گشت کوم او د گشت چې را واپس سم بیا به دا خرو سره کړه سره دې لکه ما چې کار کړی ته یاد رمضان ولا کوا کچوري ما مخ ته کې دوام کوله کنه افطاری ټینګ سر مې پټ کړ ترګې مې پټ سر مې خوځاو چې کله مې دعا بس چې لاس مې وکړ تلیو کجوره هم له ټوله مې زمونږ خړلې وي دې په خندل په کچوري نو ټول دې خړلې اي خدای تاسو کې سړي کدل ما شوم غریب ته چې تام کې خدا خو دې الک د شي سوال کپشي چې د وخت واقدار کې پښنه چې د غوښې واکدار یې کړی بیا د غوښې تمه مه لره خره فإن وضع طعاما فأكله هلک السبي وخوړلو لا يسمن په سبي زمان نشته وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف الشافعي يزمن في الوجهين جميعا كغلام يقطعامي قال هذا او بنا پر مذکور حکم باندې اذا اودع العبد المهجور عليه مالا یو غلام دغه مازون په تجارت نه دی دا غیر سره شمال امانت کې استهلاکه وګوره که هلاک څه په خپل به زمان نستخه چې دی هلاک استهلكه هلاك بعبد لا يؤاخذ بالزمان لا ماخذ بالزمان في الحال عند ابي حنيفه او محمد يؤاخذ به بعد وعن ابي يوسف الشافعي ياخذ به في الحال اوس به تر مری ونیسی اوس به تر مری ونیسی لکه تر مری خدای نسنه ولا څوک ونیسی مولا باندې مولا به ولور کې البته مولا به چې د آزاد ورنه غواړي کوي تل کې نو تلو کې دي او على هذا خلاف الاقرار فدي عليك اختلاف باندې قرض ور کول الک سبيتا په اعاره سره ورکول الکوا ولا هذا الاقراض والاعاره في العبد والشبي دغه اختلاف په کوم شي لکه کېږي فقال محمد في في اصل الجامع الصغير دا اصل لفظ راس ویل لا فجامع صغير كده خو ځکه جامع صغير پر اصل مشتهيه ده نه خبر سره جامع صغير په خپل اصل له قال محمد صاحب جامع صغير کې شبي قد عقل هغه سوي چې هغه پوي وي دا حکم فقيه کده وفي الجامع الكبير وضع المسألة في سبيل ابن 12 سنة وهذا يدل على أن غير عاقل يزمن ده ده دا تقرير ده پرې باندې کې چې غیر عاقل باندې زمان است بالاتفاق او اختلاف عاقل كده هو اصل مسألة لك بالالتدى په کار دی چې زمان په عقل لازم ځکه په غیر عقل په عقل لازم غیر عقل باندې څنګه زمان لازم دی پښتو پی کې نه پی ولې ونی زمان څه څه شمله لا اولی دی وای وهذا يدل على ان غير عقل يزمن بالاتفاق ولې لان التثبيت غير معتبر دا مستند کول د معدین غیر معتبر دي په پور پی دا مودي چې نه مسند کړي دې تصدیق ته اعتبار نشته دا د سره کله غیر عاقل معصوم چې راغلی او د سره مړ کړی یا غیر عاقل معصوم راغلی د طعام لکه خو بغیر د ودیعات او بغیر امانت خو څه مطلب دی انا ویل انا تصدیق غیر معتبر او فعل فعل سبیل معتبر ده دا جواب خبره کې تصریح د لکه عقل نه راغی هغه اعتبار نه ورکه فعل د سوي نه راغی غیر عقل نه هغه اعتبار ورکه دا چې مسله کوم چې ته کتلې نه ده فلهما انه اتلف مالا د امام ابو یوسف او امام محمد شافعی رحم الله دلیل دا انه د سوي زایق هلاك کمالا متقوما معصوما حق لمالک کاغه عبد او کسره طعام فیجب واجب ده علی کوایا علیه پر صبی باندې زمان کما اذا كانت الوديعه کله چې امانت د صبی سره عبد وي د زمان ستور باندې نو د طعام په صورت کې هم څه زمان ځکه دوه مس کې اتحاد سره علت اتحاد سره علت شمال متقوم معصوم د غیر له کوایا هغه ذایق وکما اذا اتلفه غیر الصبی لکه الکه لوی شړای ده هغه سره تا طعام کې خو دل چې دا تاسو امانت او ته چې راته هغه ټول خړل نو زمان قربان شته او سوي باندې هم زمان شته ځکه اتحاد سره ایله او کما اذا اتلفوا طعام غير الصبي في يد الصبي الموضع دا عجيبه مساله ده مال خو د صبي سره یې خیر مالي د صبي سره یې خیر او بل الکه د سبینه غیر بل راغې دغه مال چې د سوي سره امانت ته دای لکه او خو رسایې ټول زما لازم نه کنه لازم په چا لازم په سوي کې په غیر په غیر لازم نو ولې لازم خو لازم نشي کنه خوش مثلا او دې څه کې لازم نو کما او کما اذا اتلفه طعام ځای کې طعام غیر د سوي په قبضه چا کې د سوي الموضع کې ها نو زمان چې کوم دلته وای ها شته پښتو په کې نه پي خلا ها ولي ابي حنيفه ومحمد انه لا سوي اتلف مالا ذاك مال الک غیر معصوم مال غیر معصوم ده فلا يجب زمان واجب لنا لك يا زمان پښتو په کې ولي چې ته د سبي سره ګدي او هغه د هم غیر عاقل نو ته په خپل ځای ولې لکه د شپې سره دې چاله کوي ها انه عقل فمال غیر معصوم د سبي ذائق مال غیر معصوم فراجب زمان كما اذا عقل لك ذائق د سبي هو د اعمال باذن باذن د صاحب المال بل ورزاه وهذا داغه مال غیر معصوم ده ولې ان الاسم تثبت دا اسمت ثابت حق الحق له مالک تفاره وقد فوت فوت له دغه اسمت قوت وقد فوت فوق يا مالك هذا غيثمت على نفسي په خپل ځان باندې حيث په دې سره وضع کې خود المال في يد مانعه فيغا قبضي دا غي چا کې هغه معنی و من الايداع والاعاره چې صبر سره امانت کې هم نه او په یاري به هم نه ورکه انا فلا ابقى باقي پاتنس مالک مستحقا للنظر حقدار د شفقت حقدار د شفقت موږ په سبيل لازم خلاص نشته ولی لانه دا سوي چې دا لا لانه دا مالک چې دا تمال لا ولایت له على الصبي د په ولي ولایت نشته په صبي باندې چې التزام ور باندې وکړي ځکه د قاضي نه چې ولایت څه شي عمش ها ولا للصبي على نفسه نه په صبي په خپل ځان باندې ولایت چې دی په ځان باندې التزام د څوک دی په زمال د غیرو کې دا اقامت لکنه اقامت ده نو د خپل ځای بخلاف البالغ والمعزون له بخلاف د بالغ او د معزون له الک فی التجارت لان لهما ولات على انفسهما بالغ او معزون په تجارت د ډول پر ولات په خپل ځانو باندې شته په التزام کول شي د حفظ زمانه مر باندې شته او بخلاف ما اذا كان في الوديع عبدا کله امانت غلام اوس ما ته وښه که غلام د سبي سره امانت شو او سبي مرک نو بیا دیت داخله او لازم ده دې غلام کې دوه جهات لري یو عصمت د چې مال د مولا ده او بل عصمت د ځان د وجنه دلته اگر کدی معصوم د مولا د وجنه نه ده دم فاقه د دم کې ځکه مړی کړی نو چې نه دو د حر اس فرق نشته نو که حر مړ کړی وای د دیت عقل او لازم په دې سوي باندې چې لکه عمر مرکوز هم لکه دیت عقل او سبي لازم او بخلاف ما اذا اطلب غیر سبي په خلاف دا اوسط باندې چې کله اطلاق وکړو وهود غابت غیر سبي بيد سبي اذ اتلفه غير الصبي ها في يد الصبي لانه سقطت العصمه عصمه امال الك ساقط شي بالاضافه للصبي الذي وضع في يد المال دون غيره غير في اوس کد ما توقشه دي مولا چې د مال صبي څنګه کړي چې عصمت ختم کړ نو که د خدا عصمت خالی مخصوص سبي ته ختم شي سبي چې کوم قسم جنایت وکړ په زمان نشته د مولا د پاره خو لیکن د نور خلکو د خو عصمت سره ختم شوی ختم شوی نه نه نور خلکو لپاره معصوم مال نه په غیر رسول باندې به زمان ساتل ویږي وین استهلك مالا کچیر علاقه سبي مال زمنه نو زمان دا اوس عام حکم ذکر کوي یو سبي یو چا مال ورته څه ضایع کړ امانت امانت ورته کوي نه ده زمنه يريد به من غير ادعاء زمان له څه کله ورته امانت نو یو کمانه ته کوله زمان اوس مسره تر شو چې نشته قانون دا لأن الصبي يؤاخذ بأفعاله دا صبي په خپل افعال باندې شرعا ماخذ مړه کده وړ کړه وار کوئی د وړ کینه ده کنه هیڅ ورته وای پښتان کده وړ کړه تسکیم کې دا خبرې ډېری وار کوئی د الک وړ کینه ده یا نه سمس دلته یو اشکال دی اشکال لاله چې زمان به الا لازم وو کچيري د سبي قصد او اراده صحیح و قصد او اراده علي صحیح کیږي چې عقل وي چې کله علم وي علم علي چې کله سوي عقل وي سوي لپاره عقل نه علم نه علم قصد اراده لکه وای ها نشته چې دې څه د فعل کړه عدم پکار دی مونږ وايي ګل علي اخلي دي خسړای کا پرای دي خسړای کا د سبي الکه قصد اراده په حقوق الله کې قابل اعتبار دی نه ده او په حقوق العباد کې لکه قصد اراده دي کوي کني لکه د پیل ته نظر کوي خوش مثلا وصيحه القصد لا معتبر بها صحت قصد قصد صحیح لو کله نه صحیح نو سوي قصد نه صحیح دا په عبادت په سکه لکه وای چې د قصد نشته نو په حقوق الله کې موږ د قصد نس نه دی الکه ماخذ نه موږ ور باندې فرض نه ویملا روزه ستور باندې سم نشته کیونی ورلکه ما ته قضا ور باندې